ځنې د بابونو مسلې چې کوم ډول ذکر کوي مساقات دي ته ویل کېږي په فقه کې وروسته هم ذکر کوي دا او ځنې نور مسائل مسائل شرطه هغه چې کوم ډول د بیا ذکر کوي ځکه بلا ترجمه راوړو ځکه مسائل شرطه دي لیس یسیر مثلو د دوه شان دی مبل او بیانات نو نبی اسلام ته بیانې کې یو کیا او کیا دا باندې خرڅ کا او بیا ته وو خرڅ میکو فاستسنا حملانه فاستسنا حملانه الى اهلی ما دوی چې حواله کوم به تکلی کې ځکه زه به ګرنل کلی ته ځم دا استثناء مې وکړه فلما قدمت المدینه چې مدینه ته راغلم اتیته بالجمل نو کوم ورور کو نه قدمي سمنو او ما له پیسې راکړې د استثناء خو جایز نه دا شرط لګول خو نه هر سره ان به ایوا شرط دی دا نبی اسلام احسانن کړو څنګه احسانن یعنی هغه ورکو احسان وسره وکړو چې بیا بیا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقال سلام قزیرا و عاتقیها نبی سلام ته وایخلا او آزاد ایګا ثم قام سلام به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیان وکړو قال اما بعد فما بعد رجال سره حال لدا څخه خلکو چې شرطونه لګی هغه چې په الله په کتاب کې ما جان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل کوم شرط اجازه چې الله کتاب نو ورګه باطل اگر دا سر شرط وي فقضاء الله احق الله فیصله ډیره حقدار ده وشرط الله اوصف وانما الولاء لمن احقق وتا ولا بلاغ شي چې چا یې تاک کړی نه تاک به شکه او دې ولا بلاغي دې ولا بلاغي شي ما یې چې زبر کې تجارت وکم ثم ظهرت من ورائب فقاسمت فی العمر بن عبد العزيز فقضاني برده ما له فیصله واپس کول وکړه وقضا علی برد غلته فاتیت نو هغه چې کوم کټلې چې کوم غلام چې کوم پیسې کټلې اگر واپس کړ فاتو کورو فاقبرتو فقال روح ليلي العشي ما خام ورسل عشم او قول ونائش اخبرتني ان رسول صلى الله عليه وسلم قضا في مثل هذا ان الخراج بالزمان يعني لا طول پیسې غلام چې کومې کټلې دي دا د مالک نه کیږي بلکې د مالک باندې د تاوان هم کړی قرآن کې ورکړې جامې ولا اغستې دي دا نه پیسې به کټ کیږي مطلب فتحا کما اوس به ورکی سر څه چلو کو د یو سړی لار حتا الذي تها کما الیه ورته تاسو بچیشته بیا یو د مالک د بلوی شي دا وعده کوي او دا موږ ته ورکړي اقال انت ارجو غلام الجاریه وانفقوا علیهما منه تعالی به خرج کې وتصدقوا صدقه وکړي سلام او رحمت بیو کې یو قسم سلام وا بیو عاجل بیو عاجل بیو عاجل پیسې مخکې ورکی او مبیا چې ګمدن ورسته راځي دې ته سلام ویل کېږي رهن د قرضې مضبوطولو لپاره رهن کې خودل شي رهان او مقبوزه دا غي ځنې احکامات ذکر کېږي دلته بهترین رساله ده هدايه ځای لیکلي چې په اجازه باندې جایز ده دا مسائل د هدايه په لاره کې خبره کړې دا مختلفه خبره ده ریحان د غاړې نه پیدا غسل دا سود دی جایز نه کل قرض جر نفن فهو ربا البته کسورلی کانه کړي کانه کې ورکړي نو اوس هغه سورلې باندې باندې راهین او مرتهین څوک دی خرچه څوک دی نو د خرچه مطابق کې څوک شي صحیح ده یا هغه باندې بس ورړی نو هغه پای ولې نو سره تسکی پای تسکی دا د خرچه مطابق پته رسکی دغه خرچه په چا باندې ده د براهین دغه جنابو داغه نه مالک هغه دی نه مانا کوي چې کمدنو دا غاړه چې د مرغونی لره مثال ویل دي نو راهنه یعنی دا راهنه نه مانا کوي علمه علی علمه پیدا هم نه دا چې که بچی مچی راړل ما راهین دي نو مرتهین نه دي روان هم نه غره ګډن نه غره نور دغه چا راهین او ټول د مکه وړې کانه وراغې متوري وجه دا و چې مدینه ولا زمیندارانو دغه په معنی سره کارو او مکه ولا تاجرانو دغه وزن سره سو کارو نو وزن کار کې دغه مهارت او د ناپ په کال کې د مهارت مکه ولا وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسوات سيئة بتعيد بسبب ما لا يتحرك. تاسو څه څه جوړه حواله شوې بلې کې تیر امتونه تباشي او قوم شوایو. یو حالت دا دی چې خلکو ته خوراکي چیز دی او خلکو ته سخت ضرورت دی خوراک ته او خلکو ته سخت ضرورت دی او دا چې کمونه ذخیره کوي د څه لپاره نرخ لپاره دا ناجایز دی او حرام دی دا ناجایز دی دویم دی غیر خوراکی چیز دی یا خوراکی چیز دی خو خلکو ته ضرورت نشته او د غنم نه خلکو سره بازار کې خړې ملاويږي او د ورې چې به کې خرڅ کړم صحیح یا غیر خوراکی چیز دی جرابې په جمعې کې جمع کړي په وړي کې جمع کړي چې جمعې کې خرڅ کوم او جمعې کې مچردانې جمع کړي په وړي کې څه کوم خرڅ کوم جایز دي کې څه مسله نشته نو وعن بعض الخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استكرت وقاتون مستقل چې کمدنو مرغون دی وعلى آية التي لو طبعا قال غلت وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرخون ډیر زیات شو د نبی علیہ السلام په دور کې ما نه د خدای رسول موږ له نور مقرر کا چې یو نرخي نبی علیہ السلام ان الله هو المصاحب نرخون مقررون کې الله دې القابض الباسط الرازق وإني لأرجو یعنی حکومتی ریټونو کې مسلې جوړیږي بیا خلق ته تکلیف کیږي ویني لارجو زم امید لرم ان القى ربي وليس احد منكم يطلب لي بمسلمه بدم ولا مال زما دا امید دې چې الله سره ملاو شم او ما نه څوک مطالبه دا ویني ومنو کې او ما له ومنو کې الله اخته کې دغه په خارق باندې یو سره باندې حکم وشو د افلاس چې قاضي دې غریب دی او دو سره په چې ګمنه سي په خرج کړو هغه و سره پیدا کړل اوس باندې دې ځان لکنه دا وجه نه قرضه وتا او حق به من غیره وعن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايو سړی ته قرضه ورسېده ډېر سخت او غني شو د نبی رسول الله په دور کې په باغ کې ابتاوها فکسوره دی نو نبی علیہ السلام یې تصدق والے دي خلکو به صدقه وکړه نو قرضه به بیا پوره نشو نبی علیہ السلام قرضه ورته وي خذو ما وجدتم د څو سره دي او د سره کمال مال له تاسو چې زم لا غته شي ولې سره کوم الا ذلک نور و نقصان نه کوي خپل مال دی راواله چې څو سره دي نور و نقصان نه کوي وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الناس مسايا لو سلم خطب قرضه راغستلې وکانه یقول له بتاو اذا قرضه مې ورکول په قرآن الناس دوی ته وی له بتاو اذا ته د مو سره چې څوک غریب راشي تجاوز عنه معافي وته کوا لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله دې ملو شر الله معاف فقلت لا جن الا جمالا ما وتعی چې نبی اسلام په خپل غړ غړ دوکان نه ذکر نشته ځوان هغه خفا خلی خيارا رباعيا نبی اسلام ورکولا فإن خير الناس احسنهم قضاء بهتر په خلکو کې چې ګمنو سوق ته هغه سوق ته چې هغه خپل قرض ادا کوي احسنهم قضاء په خپل طریقې ورکړي وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال یو سړی یو سړی نبی رسول الله قرضا غوښتي و او اغلا دغه او سړی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت سخت خبرې وکړي نبی رسول الله مرګور اراده وکړه نبی رسول الله دې پریې دي فإن لصاحب الحق مقالا د ومای حق ته بدلته ویلو گنجائش تا واشتروا لي بهيرا ما یو اوس دلوالي ورې کې بلا قالو مونږ چې کوم خان مونږ سره دلته دي هغه خو مونږ لري بهترین دي نبی سره والي ولا ولا کې ولا فإن خيركم أحسنكم قضاءً ارکان مطول دا مردار سری دا ظلم دی مطلوب غنی فیضاوت بیا حدکم علی ملیین چکل حوالا کرشد پیدو نه قرضشته پیدو دینار دی پی پیسې پری خو دی وینا په خپل په کوي د مړې د سره قرضې هم نو دا نبی رسول الله تعلیمن کړی چې خلک چې کمندونو په حقوق او عبادت کې سستی ونی کی دا نه چې په قرضداري جنازه جایز نه ده ورته لپاره چې خلکو سره اهتمام پیدا شي الله رب العزت ور توفیق ورکړي او چې څوک یې خو دې نه چې بیا دې په ذکر دي الله اطلبه الله الله ما هلاکي وعن ابي قتاده قال قال رجل يا رسول الله يا رب ان كنت في سبيلي الا صالح مختصرا مقبلا غير مدرين وكفر عني خطايا قال الله زما ګلون من في كذا شهيد شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ما پګیرا تا چې سړی روان شو نبی رسول الله متوي اورګه او مخزنه فاین حدث انه ترک وفان صلى والا لا او مسلمانانو ته غوي هو څنګه ویل قال سمي صلو علی على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح چې کله مال غنیمت مضبوط شفاعت له شوې نبی رسول الله بیا انا ولا بالمؤمنین من انفسهم اوس په قرضه زور کوم فمن تو فی من المؤمنین هغه چې کومه قید به په قرض کې یشکو الی ربه الوحده دا الله ته جړی چې زه واځي په پرز د قیامت کان یبدان او دو خلق را قرض غستل او قرضدار ور بشرال فبا نبی صلی الله علیه وسلم مال او کله په دې دا ټول مال په دې کې خرڅ کړ ما سره ویشنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا رسول سلام لهم ما له ما سره چې سو ما نبی علیہ السلام دا غي د بار اصل ما زده قشر دی پاتې کوي چې مولا وعن الشهيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واجب يحل عرضه يحل عرضه تاک مټول کول د مالدار سړي رواکې بي عزتي ده بس خلک ورته بي عزت نه کوي او عقوبت او سزا ده مطلب دا دی چې د بیا بندول شي قال ابن المبارک يحل عزه مطلب دا دی چې يحل له دغه سخت سخت خبرې بیا خلک کوي او عقوبت مطلب دا دی چې يحبس عليه چې باندې سره د الله رب العزت څخه کوم حق ځای کیږي دا نه ځای الا سبحان حرم حلالا او احل حلالا والمسلمون على شروطهم مسلمانان بر شرطونو خیال ساتي او چې کوم شرط سره حرام حلالي یا حلال حرامي دا شرط په خیال نه ساتي پرساو هره به سراویل یا دا برزن دی هره تکه برزن دی بس جامو ته وای بازار مسند بازار کپڑے مراوړې وي پرساو منا به سراوی نبی رسول الله سره نه نر خو کو سودا او پر پرتو شیخ الحدیث رحمه الله تعالی دې حدیث کې فرمایل نبی علیہ السلام سودا کړی د خپل د خپل سودا کول دا سره کمال سره مرادی نه دي به پرتو کې اغسته په پرتو کې سره اغسته او وشتنو لوي کنه نو معلومی چې اغسته به وي اته انا هو قسم رجل یزن بلاجر دا غځه کې او سړیو چې هغه با تول کو یعنی درهم به تلل خو په پیسو به تلل نبی علیہ السلام ته زین ورجا تولو کو خدرون تولو کا کنه زه دې له پیسې ورکوم نه هغه وخت پیسې نه ټاپه شوي نه وي په تول به ورکولې وی تولو کو خدرون تولو کا وقزانی وزادنی اپا دا خبر اسی احسانن جائز دی شرط لگاول غور سود دی بیان نبی علیہ السلام ما ته وی ستارو په قرضه کې باندې فقزه دی نو د قرضه پورا کا فذهب تو فقزه تو نو بیا نبی علیہ السلام تراله فسمع قد قضه تو ولم تف ولم تف الا امراه یو خذفات قد دیناره نه هغه دوه رکو دعوت کوي ولې صد الله بین خو گواهان نشته نبی علیہ السلام ته وایي گواهان نشته نبی علیہ السلام ته وفات او د وحی په ذریعہ و معلومه شي ثم قطع بصره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطا او قتل قطع بصره وضع يده ولا جبهه قال سبحان الله سبحان الله ماذا نظر من التشديد ثم سخص حكمنا لنا موږ یو شپه یو ورځ چې ګمندنو غلیو نو فلم نرى الا خير خير چې سار شو نبی رسول الله قال محمد صلی الله علیه وسلم